امام بخاری رحمه الله واقعه د طیف بیانوي حوازن قوم چې هونین کې شکست خوړو نو دا کافر بیا دوی سی شو یو ایسا لاړل او تاستا سشپک سوا کسانو اغی پس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کسانو لیگل زیاته حصہ لاړه طائف ته پیغمبر علی السلام دوی ته طائف ته ورغی او دا غوی نه ګیره وکړه هغه واقع بیانای قال ابو عثمان وی سمعت سعدن ما وورید د حضرت سعدنا لاندې وسره لیکي دا د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه عشره مبشرو کې لوی هستی ده ما واورید د حضرت سعد نه دا ابو عثمان وای دا معمولی سړی نه دی ګره خان وهو اول من او دی اول هغه څوک دی رما چې د وشتل کړي دی به سهمن پغشي فی سبیل الله د الله په لار کې د تبراش اول چې په کافرو باندې ګزار کړی دی د غشي نو د کړی دی وهو اول من او دا اول د هغه چانه دی رما چې هغه وشتل کړی دی به سهمن په غشي فی سبیل الله نو ابو عثمان وی ما دا خبره د دوو استادانو نو ورېدلې ده یو دی حضرت سعد چې معمولی سړی نه دی او دویم و ابا بکره او بل می اوریدلی دی د ابو بکر نه ابو بکر دام صحابي دی دا د د نامه د نفیع نفیع دتا بکر وی ابا بکر ملګری د بکر طائف نه دی ریاضه د طائف د قلا سره نږدې رسول الله اواز وکړو چې څوک د دې قلا نه راوړېدل مونږ ته فهو حر هغه دی ازادي نو دې کې تقریبا نور روایتونو کې خو دولس یا دیارلس راځي خو د بخاري روایت کې دریش کسان راځي دریش کسان په دې قلا راوړېدل غلامان او مسلمانانو سره یو ځای شو یو پکې دیو بکره دا دغه نه دی دا سرخ چې دا تاویې دی ته وی دی په دې سرخ باندې روړېدلی او قلانه نو ځکه د تا خلک ابا بکره وی نو ما واورېدل د دوو استادانو نه یو سعد دی او بل ابي بکره دی وکانه او د ابو بکره تصوره چې هغه را واورېدو مسلمانانو ته حسن الطائف دغه قلا د طائف نه د طائف قلا وا بار مسلمانانو دن کافرانو او فی اناس په یو ډله د خلکو کې یوازې دینو نور مو دیمو دوی دا د دې دغوان راوړېدل انور سمره نو ما وی نور مورخین دولس یا دیارلس وی امام بخاری درش وی خیر فجاء النبی صلی الله علیه وسلم دا دواړه را لیل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فقال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دا ابو بکر دا راغی پیغمبر علی السلام ته په قلا راوړید فقال ابو عثمان وی چې فقال د دواړو استادانو راته وی چې سمعنا النبي صلی الله علیه وسلم ما وورید د پیغمبر علی السلام نه یقول غیبوی من ادعا چا چې د ځان نسبت وکړو الى غیر ابیه بغیر د خپل پلار نه الکه دی د خپل ځان نسبت پلار ته نه کوي پویږي چې زما پلار پلانې دی او دی نسبت د پلار نه بل چاته کوي چې نه زه د پلانی زوی یم سړی نه تپوس وکړي څوک یې وایي د پلاني هغه دې پوهېږي هم پلار نه دی پلار یې بل دی پلار ته نسبت نه کوي بل ته کوي اکثر دا ځنې خلک شناختي کارت کې داسې کوي بل چا پسې نامه ولیکي نو چا چې نسبت وکړ د خپل ځان بغیر د خپل پلار نه وهو یعلم او دی پوهېږي چې زما دا پلار نه دی او بیا هم دی وایي دا زما پلار دی نو فالجنة علیه حرام جنت په د باندې حرام دی ځکه د ډیره غټه دوکه وکړه د خپل نسب دوکه یې وکړه د دې وجه نه رسول الله صلی جنت په د حرام وقال هشام اخبرنا معمر عن عاصم عن ابي العاليه او ابي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وابا بکر عن النبي صلی الله علیه وسلم موریدلی دی د سعد نه او د ابو بکر نه او هغوی روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي خیر عاصم خو لګیا دی د ابو العالیه نه روایت کوي یا د ابو عثمان نه کوي دا حدیث بیان کو نو قال عاصم عاصم وی چې قلت ما خپل استاد ته وی یا ابو العالیه دی او یا ابي عثمان دی چې مړه سره ډیر لویو هستو خو درته دا حدیث بیان کړی دی لقد شهد عندك یقینا گوی کړی د ستا پنیز رجلان دوو سړو حسبک بهما چې پوره دي ستا د پاره دا دواړه ته وې کنه چې حضرت سعد او حضرت ابي بکره دا وی چې چا نسبت د خپل ځان بغیر د پلار نه بل چاته وکړو نو دا خو دا دو سړي ګوي کوي چې رسول الله د څه ویلي دي نو دا خو څه معمولي کسان نه دي سعد صاحب معمولي نه دی ابو بکر معمولي نه دی قال اجل نو دا استاد وته وی ابو العالیه چې او ټیک د ډیر لوی دی اما دهما هر چې دا یو د دوی دی چې هغه سعد دی فاول من رما بسهم دا اول هغه کس دی چې د وشتل کړی دی بسهم په غشي فی سبیل الله د الله په لار کې و اما الاخر او هر چې دا بل له ابو بکر نو دام ډیره لوی هستی د فنزل ال النبي صلی الله علیه وسلم دی راکو شو پیغمبر علی السلام ته د کافرو د قلانه راکو شو ما د توی د امام بخاری دا دغه دی چې سو کس راکو شویو دریش کس راکو شویو عام مورخین دولس یا دیار لسوی من الطائف د قلا د طائف نه حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال ابو موسی اشعری وی تاسو ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف نه واپس راغی جعرانه ته غنیمتونه چې څومره رو او هغه جیرانې ته مخکې رولې شوي وو رسول الله جیرانې ته راغی تاسو ویلي څه د پاسه دیارلس ورځې هلته تېرې کړې څه د پاسه شل څه د پاسه لس ورځې هلته تېرې کړې چېره دا خلک به راشي توبه به وباسي دا هر څه به واپس ورکړو هغوی رانلل هغه واقع بیانوي قال ابو موسی وی كنت عند النبي صلی الله علیه وسلم اومزه په نیز د پیغمبر علی السلام وهو نازل او رسول الله اوسیدونکو بل جعر بل جعرانه کدا جعرانه و یم سیدا یا جعرانه په جعرانه کیو بین مکه والمدینه الکه دا جعرانه چرته ده وی دا په منځ د مکه او د مدینه کې ده جعرانه په منځ د مکې او د مدینې کې ده استادان وای د راوی دا ټکی لږ صحیح نه دی جیرانه د مکې او د مدینې منځ کې نه ده اوس مسلم دا دی دا ځای دی لنډی کوتل او هغه تورخم دی او هغه دلخاد دی نو تاسو د څه ویلی شئ چې دلخاد چې دی په منځ د لنډی کوتل او د تورخم کې دا خو سیټ ته پروت دی د دې وجې نه ښکلې داسې دی چې داسې وایې د مکې او د طایف په منځ کې دی ریاضه د مکې ځکه چې جیرانه خو دې سیټ ته داسې پرته دی داسې داسې ده داسې او مدینه داسې ده نو دا د مد... د مکې او د مدینې منځ کې نه دی نور روایتونو کې داسې راځي چې بین مکه او طائف د مکې او د دغه منځ کې پرته ده طائف کوم ملګري چې تللي هغوی به دا لیدلي ومعه بلال او د رسول الله سره بلال مخادم چې ګورو دلته یو عربي راغی فاتن نبی صلی الله علیه وسلم راغی پیغمبر علیه السلام ته عربي یوندو باندې چی رسول الله په جیرانه کې دی او دا باندې چی راغی هماغه خپلې کږې وایي فقال دی باندې شي وي الا تنجز لي آیا ته نه پوره کې زما د پاره الا تنجزو لي آیا ته نه پوره کې زما د پاره ما وعدتني هغه چې ته ما سره وعده کړې ده تا چې ما سره د کمی خبرې وعده کړې ده نو هغه وعده نه پوره کې څه مطلب ستاسو حشوی د دې دوه مطلب دي یا خدا دې چې رسول الله د د سره څه خاص وعده کړې و چې لکه دونه شی به در کوم د سره خاص وعده کړې و یا دا وعده خاص نه و عامه و رسول الله ویلی وکنه چې لکه حنین کې چې دا غنیمتونه جعرانې ته یوسه او بیا به زلته تقسیموم وره دی واده کړی و د تقسیمېدو رسول الله راغې دلته لس ورځې تیرې کړې خو لا تقسیم کړی نو نو د دې عربي صبر ونه شو وی تا چې موږ سره کوم واده کړی نو هغه پوره کینه ما وی د دې دا مطلب یا خاص واده رسول الله د سره کړی دا یا مراد د دین عامه واده ده واده عامه سوه چې د غنیمت به د هنین زه په جیرانه کې دغه کوم تقسیموم عامه واده ده فقال له رسول الله او یغتا چې ابشر خوشار اوسه ابشر خوشاله اوسه نو خوشاله اوسه څه مطلب دی چه څه وعده می درسره کړی ده پوره کوم به یا ابشر خوشحاله اوسه صبر کوه الله به د صبر اجر او بدلی په دنیا کې دل درکې ابشر خوشاله اوسه چون کې دا ټکی رسول الله ویلې دی رستو بیا هم راځي نن چې وی تاسو لاړ شئ او په سعودي کې دوی ته حکومت کې یو درخواست ورکې او په درخواست درته ولیکل چې ابشر بس هغه کې بیا دغه نشته دی چې ابشر د تولیګل بس درخواست منظور شو نو دلته وی ابشر خوشاله اوسه پروا مکو ان شاء الله دا خو مارابی دی ما وی دی هغه خپل کګی کوي فقال نو دی د عربي وته وی چې قد اکثرت علیا تا ډیر اوې ماته من ابشر ابشر دا ابشر ابشر خود راته یو وخت نه دی ډیر دی راته ووی چې خوشاله اوسه او خوشاله اوسه کمې پورې به خوشاله اوسو قد اکثرت علی یقینا ډیر وی تا ما ته من ابشر دا ابشر ټکی رسول الله غصه شو چې څه کوک سړی یا رابی کا مکله فاقبل رسول الله مخ راو ګرځاو علی ابي موسی ابو موسی اشعری و بلال او په بلال دې دواړو ته مخ راوګرځاو غوسه که هیئت الغضبان په شان دا غرنګ او د شکل د غوسه د سه مخ راوګرځاو لکه چې غوسه فقال رسول الله وی رد البشرا واپس کو خوشخبری له ما د عربی له خوشخبری ورکړه د عربی زما خوشخبری واپس کړه فقال رسول الله وی چې رد الخش بشرا دا لاندې څنګه لیکي ای الاعراه بیو دا د قال سره نه دی ښه دا د رد سره به لګوي فقال رسول الله وی چې رد البشرا دی اعرابي زما خوشخبری واپس کړه رد کړه د دې وجه نه ابو موسی او بلال تاسو قبول کې فقبلا تاسو دواړه قبول کې انتما تاسو دواړه قال دې دواړو وی قبلنا حضرت مونږ ستا بشارت قبول کړی دی خیر ثم دعا بقدح بیا رسول الله راو غوښتو بقدح یو پیاله د اوبو مونږ خو اسې پیاله وایو خو لکه اوس کاسه چې وته وي نو راوی غوخته بقدح یو پیاله فيه ماء چې پاغې کې وبوي فغسل یدیه نو وی وینزل دواړه لاسونه دواړه لاسونه مبارکې پکې وینزل په دې وبو کې ووجهه خپل مخ او وینځ فيه پدې کې دا مخ داسې وینځو چې دا د مخ اوبه واپس دی دغه راتلې دی لوښي له ومج فیه او به واچولې په دې کې مج دې ته وایي چې خوله کې اوبه واچي او د خولې نه بیا لوښي کې اوبه واچي ومج او رسول الله د خولې نه اوبه واچولې فیه په دې کې خلک وی کنه چې په دنیا کې بهترین اوبه کمې وي نو خلک زمزم وی وی نه هغه اوبه چې رسول الله خوله کې اچولې وي او بیا راوویستې هغه اوبه چې دي د زمزم نه بهترې دي ومجه او د خولې نه اوبه واچولې فیه په دغه لوښي کې او ثم قال بیا وته رسول الله وی اشربا تاسو دواړه اوس کې منه د دینه چونکه بشارت دوی قبول ک الله دنیا کې داغه بدله ورکړه د رسول الله غدغه مبارک او به اوس کلی ثم قال بیا رسول الله او اشربا اوس کې تاسو دواړه چاته وی یاد دې ته کنه یو بلال سیب دی او بل ابو موسی اشعری دی اوس کې منه د دینه الکه ویمس کې و افرغا او راواړه وې دا علا وجوهکما په مخونو ستاسو علا وجوهکما په مخونو ستاسو په مخم راواړه وې ویمس کې په مخ هم را واچولې او په سینه هم را واچولې اوس دا واقع ده د پردې نه اخوا ام سلمه بی بی ناسته ده هغه هم ټینګه نه شوه وی د مور لم پکې لږې پرې دی ام سلمه واس کوي چې خپل مور لا په دې مبارک اوبو کې لګیسه دغه کې پرې دی د د پیغمبر بیبیانې د امت سوي موریانی الکه د خپل مور لم پکې لګي او بپرې دی فابزل د دواړو پرې خو دی لها دا غې د پاره منه دا غې نه طائفتن یو عیسا سلګه غونډي سیغه بیا غې مغو بوس کړي حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء ان صفوان ابن يعلى ابن اميه دا دغه وی حضرت عطوا چې صفوان ابن يعلى ابن اميه اخبره هغه خبر ورکړی دی دله دا صفوان دی عطوا صاحب ته خبر ورکړی دی چې زما پلار نو هغه دارمانو چې کاش زه رسول الله په داسې حالت کې ووینم چې وحی پې شروع وي زه رسول الله په داسې حالت کې ووینم چې په هغه وحی شروع وي په حالت د وحی نازلېدو کې زه رسول الله ووینم د لیدلی نو دا به د دارمانو وی کان یعلا او زما پلار حضرت یعلا کان یقول هغه به وی یا لیتنی ارا رسول الله صلی الله علیه وسلم کاش چې ما لیدلې وی رسول الله حين ينزل عليه پاغه وخت کې چې نازلېږي پاغه باندې وهي کاش چې ما رسول الله په حالت د نازلېدو د وحي کې لیدلې وی چې دا په څنګه نازلېږي قال یعلا وی بین النبی صلی الله علیه وسلم په دا منځ کې پیغمبر علیه السلام دیو بل جعرانه په جعرانه کې او ښکاره خبره د ریاض جعرانی ته رسول الله د کم ځای نه راغلی او طیف نه راغلی او کنه نو خبره وسره د طیف راغله وعليه صوب او په پیغمبر علی السلام باندې جامه وا قد ازل به چې سور کړي شوی قد ازل چې سور کړي شوی به پاغه بی قد ازل چې رسول الله ته سور کړي شوی به پاغه جامه او معه فيه او د رسول الله سره په دغه کپړه کې په دې جامه کې ناسون یو ډله و من اصحابه د ملګرونه په جیرانه کې اسې صادرو لن لکه د خیمه په شانتي لګولې وو کپړه وه او په هغه کپړه باندې رسول الله ته سورې شوی وو او د دغه سوري لاندې رسول الله هم او داغه بعضې ملګري هم داسې کپړه به تاو وه لکه د خیمې په شکل نو سورې کړې شوی او په دې جامه باندې پیغمبر علی السلام باندې او د د سره نور خلک مو د ملګرونه چې ګورو از جاءه اعرابی ناګن راغ هغه ته یو باندې چی رسول الله تراغ یو باندې چی علیه جبتن او پاغه باندې چپن و اوس دې ما ما وی یو کګې نه د عربیانو نو علیه جبتن او په غباندې سوا چپن و چپن اوس په حالت د احرام کې د ماما چپن چولې ده او متزمخون او دا چپن سوا لړلې شوی و بتیبن په خوشبویه باندې دا خوشبوی و پوری موګلې و معلومیږي دا د سه خوشبوی و چې هغه وچه خوشبوی و ښکارېده نو دوه ناروی کړی دی یو دا دی په حالت د احرام کې چپنه چولې ده اوس په حالت د احرام کې چې تا مخکې په ځان خوشبویي لګولی مخکې نو خیر دی خو د احرام نه پس به خوشبویي نه لګی او داسې کپړه به نه استعمالوې چې په هغې تا خوشبویي لګولی داسې که دې په مخکې لګولی خو داسې کپړه نه په حالت د احرام کې ځان باندې خوشبوئی لګوي خو ګوره په کپړه نه په بدن داسې کپړه چې پاغه تاسو مخ کې خوشبوئی لګولي خو چې د احرام نه پس استعمالوي نو استعماله خو یې کنه دا نه اوس دې ماما چپنه مچولې ده اوس ګنډلې جامه په احرام کې جایز ده نه ده جایز او دا خوشبوئی نو داسې لړلې ده په دغه خوشبوی باندې چې کېدی شي مشک به یا به سو فقال یا رسول الله نو دوی ای د الله رسوله کیف ترا ته څنګه وینې ستا څه رایه ده فی رجل په باره د یو سړي کې احرما بعمره چې هغه احرام کړي د عمرې فاشار عمر نو اشاره وکړه عمر خیر دلته خو منس کې دار آل لمنس کې کنه ریاضه دا د اعرابي سوال وکړو چې په حالت د احرام کې یو سړی چپنه چولې ده او بیا هغه چپن چې دی په داسې خوشبویې لړلې ده چې هغه خوشبویې جسم هم لري جسم لري اوس دلته کې اچانک پر رسول الله باندې حالت د دغه شروع شو د وحی نو خبره خو ته یاد ده د کنه د یعلا امید دغه او کنه ارمان چې کاش ما رسول الله په حالت د دغه کې لیدلې وي د وحی کې نو عمر صاحب نه دی هغه یعلا ته وی راشه چې راشه دوی نه خو داسې کپړه تاو وه دا کپړه یې لرې کړه وی راشه رسول الله وګوره چې وحی پې دغه ده شروع ده ما وی د یعلا صاحب امید و چې کاش ما رسول الله په حالت دا وحی کې لیدلې وي فاشار عمر اشاره وکړه عمر الی یحی الی یعلا یعلا تبیده پلاسه داسې ان تعال چې راشه فجاء يعلى راغی يعلى فادخل راسه هغه دننه که په دې کپړه کې سر ا کپړه لکه خیمه غوندې تا واغې کې سر وردننه که فیضا نبی صلی الله علیه وسلم پس ناګنه پیغمبر علیه السلام محمر الوجه مخ تک سورو دا د وحی په حالت کې و پیغمبر علی السلام باندې سخت زورو نو مخ سورو او یغتو دا سایت لراتلا دا سه دا سای لراتلا سړی باندې چې لک زور راشي کنه نو سه زی او دې زنه تمنډه کې او د دې غونډې سر تور سينو دا ساده بیا زی راځي یغتو چې دا غسات لراتلا کذالک دقسی ساعتا یو ساعت ثم سری عنه بیا لره کړی شو د دنه حالت د وحی ثم سری بیا لره کړی شو حالت د وحی عنه د دنه د یعلا صاحب ارمان پورا شو رسول پاک په حالت د وحی کې ولید اوس بیا خپل زړه خبره تراشه عربي خو پښتنه وکړه او دلته وحی را للا فقال پیغمبر علی السلام وی غرابی چرته دی اين الذي چرته دی هغه کس يسالني چې هغه سوال وک زمانہ عن العمره په بار د عمره کې انفن اوس غالبا دا سړی اوستل دی د عربي فلتمس الرجل نو طلب وکړی شو دا غسړی هغه سړی او قتل شو چې صحابه او موند راوست فاوتی به نراوست شو هغه چې راوست شو نو پیغمبر علی السلام وتوسوی وتوی اما طیب الذی هر چې هغه خوشبوئی ده بیکا چې پتا باندې ده نو فغسل هو ثلاث مرات هغه د ځان درې پیری وینځه دا خوشبوئی دی چې په ځان لګولې ده دا درې پیری وینځه چې بالکل مکمل لري شي و اما الجبه او دا چپن چې ده نو فانزعها دا د ځانه وباسه او ثم مصنع او بیا کوه فی عمرتک په خپل عمره کې کما تصنع فی حجک لکه څنګه چې ته کار په حج کې کې د حج احرام او د عمره احرام سره یو شی دی ښه په حج کې چې کم کارونه منع دي د په احرام د حج کې هغه د په احرام د عمره کې منع دي کم کارونه چې په احرام د حج کې جایز وي هغه د عمره هم جایز دي لما افاء الله هر کله چې راوستل الله تعالی غنیمتونه علی رسوله په خپل پیغمبر یوم هنین پر ورځ د غزوه هنین نو د تاسو بیا ویلو جیرانې ته راوستل راوړل فقسم فی الناس نو تقسیم کدا په خلکو کې اصل کې دا و چې دا پنځه ځای کو دا سلور سو کې رسول الله به ګوتې نه والی دا خو دا مجاهد شو هغه خمس نه دی هغه پنځم ایسا هغه پنځم هم په زرګونو باندې و نو د دې خمس نه د زړونو د خوشالولو د پاره رسول الله د دې قبایلو چې کوم د سردارانو دوی له ورکړل ورکړ چاله سلو خان او چاله کم او چاله زیات د دې د پاره چې د دوی د اسلام سره شوق پیدا شي نو قسم رسول الله تقسیم کړ دا فی الناس په خلکو کې ماوي دا غنیمت هغه خمسو فی المؤلفه قلوبهم هغه خلکو کې چې بلدول شو دا غوي زړونه د دین سره بلدولی شو پاس تاسو د حاشی لیکلی دی په ابو سفیان هم پدې کېو سهیل ابن عمر هم پدې کېو صفوان ابن امیه هم پدې کېو او دا ټول لا کم لوی لوی سرداران دوی له دونه مال ورکړ چې په ځان یې اریان کړل ولم يعط الانصار او رسول الله ورنک انصار ته شی انس شی انصار ته سور نکړل مراد دلته د نور کولو نداري د خمس نه ورنکړه خام هغه نور چې د مجاهدینو کوم حصہ واخو ته ملاو شو فکأنهم وجدو لکه تابه وی چې دوی غمجن شو فکأنهم لکه تابه وی چې دوی وجدو خپشو چې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ لرا نکړل او دې سردارانو لور کوي حال لا دې چې زمونږ توري د دوی د وینو نه اوسم سسیږي دوی سره خو مونږ جهادونه کړی دي اذ لم یصبهم زکه چې اون رسید دوی ته ما هغه شی اصاب الناس چې هغه رسیدل او په تقسیم کې نورو خلکو ته نو یا دسې وی او که او قال که انهم وجدو یا تا به وی لکه چې دوی غوسه شو اذ لم یصبهم ما اصاب الناس زکه چې اون رسید دوی ته هغه شی کوم رسیدل نورو خلکو ته خیر چې غوسه شو چې وای دا خمس چې دی رسول الله د نورو سردارانو ته ورکوي او موږ له خمس کیسه را نه کړه دا خبره پیغمبر علی السلام ته چوي چې حضرت انصار دسی وی وی خره ولی چې رې وصل پیغمبر علی السلام ورته راغی فخطبهم پیغمبر علی السلام دوی ته بیان وکړ او فقال وی وی یا معاشر الانصار ای جماعت د انصارو الم اجدکم ضلالا آیا تاسو ما نوې موندلې بې لارې چې زه تاسو ته درلم او هجرت مې وکړ مشرکان نه وې بت پرس نه وې بې لارې او ګمراه نه وې الم اجدکم آیا ما نوې موندلې تاسو ضلالا بې لارې زما د برکت د وجنه فهداکم الله بی هدایت وک تاسو ته الله زما په وجه دا زما یو فایده تاسو ته وکنتم متفرقین او وی تاسو سره دغه بی اتفاقه بیل بیل اوس قبیله بیل او خزرج قبیله بیل او په منځ کې دشمنی و فالفکم الله الله یو ځای کړی تاسو بی په برکت زما دوه ټکي شو بې لارې وې زما د وجې نه ته هدایت شو بې اتفاقه وې زما د وجې نه اتفاق نصیب شو وعالتا او وې تاسو فقرا غریبانان فاغناکم الله بی الله مالدار کړی تاسو زما په وجه څه عجیبه قوم دی نو انصار رسول الله هم صفت کوي کلما قال شیئا کله به چې رسول الله یو شی ووی لکه مثلا چې الم اجدکم ظلالا فهداکم الله بی نو قالو دوی بوي الله ورسوله الله او داغه رسول امنا هغه ډیر احسان کړی دی په مونږه بالکل منو الله او د الله د رسول احسان دی بیا به چې بل وي مثلا وکنتم متفرقین فالفکم الله بی نو دی به الله او د الله رسول په موږ باندې ډیر لوی احسان کړی دی قال ما يمنعكم رسول الله وی سش تاسو منی کړی ان تجیب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو جواب ورکې د الله رسول ته کلمہ قال کله چې هغه وی شی ان شی نو قالو الله رسول ام عالم الله رسول خپويږي قال رسول الله وی لو شئتم کستاسو خخوی نو قلتم جئتنا تاسو به داسې ویلې وی چې ته مونږ ته راغلی وی کذا و کذا دسې دسې دا بیل دغه دی خیال کوئ دا ځای ګران دی رسول الله به چې کله ورته یو ټکی ووی مثلا دا درې جملې ویلې دي دی به وی الله او د الله د رسول ډیر لوی احسان دی په مون چې بیا به بل وی وی الله او د الله د رسول احسان دی یا د خیال لري د خوشاله نه او ته رسول الله وی تاسو خو یو بل ټکم ویل شو چې دا ویلې چې حضرت په مونږ احسان ولې کې په مونږ احسان ولې کې ته خو بې وطنه وي مونږ دله وطن درکو ته په مونږ احسان ولې کې ستا چا امداد نه کو مونږ د سره امداد وکړو ریاضه خیال لري لیکن دا هم ستاسو ښه سړیتوب دی چې تاسو بیا وایئ چې نه الله او الله رسول ګوره که نه د دې نه کوم شی منې کړی چې تاسو داسې ویلې وي چې جئتنا ته موږ ته راغلی وي کذا و کذا وطن دې نه وطن هم درک را شړل شوی وی زیم دل درک شاه د امداد نکاو امداد مو که د سره یو ځای بل حدیث کې د تفسیر راځي كنت مکذبا تا ته دروغجن ویلی شوی وو فصدقناک نو موږ ستا دغه وکړو لیکن دا ستاسو ښه سړیتوب دی چې داسې الفاظ ووایي اترزون الکه په دې نه خوشحالیږي انصارو اترزون آیا تاسو خوشحالیږي په دې خبره نن به د جیرانې نه هر قوم خپل وطن ته ځي څوک به د ځان سره روخان بوزي څوک به د ځان سره ګړي وزې بوزي څوک به د ځان سره مال وړي او تاسو به د ځان سره رسول الله بوزئ نو بس دا ډیر لوی شی دی ان یذهب الناس چې یو شي د ځان سره خپل وطنونو ته خلق بشاته ګړیوزه والبعیر خان وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم او تاسو بوزه د ځان سره پیغمبر الار حالکم خپل زینو ته لولا الهجرت کچره نه وی اجر او ثواب د هجرت د مدینه نه مکه د مکه نه مدینه ته چې کم هجرت ته او داغه فضیلت ته کچره دا نه وی لکنت امرا زبوی یو سړی من الانصار د انصارو ما بزان د انصارو نه حسابولې تاسو دون اوچت قوم یې دا اسی رسول الله د دوی د خوشحالی د پاره وی ښا کچره د هجرت فضیلت نه وي زه خو ځان ته ماجر ویم د که فضیلت د دې ډېر لوی دی خو که دا فضیلت نه وي ما به ځان ته انصاري وي اسې ما وی دا د دوی د خوشحالی د پاره وی و دا مطلب نه چې رسول الله نسب بدلی نسب بدلول خو بده خبره ده بیا وی هر سړی د هغه چا پسې ځي چې څوک یې خوښي لو سلک الناس وادیا که چېرې روان شي خلک په یو خوړ و شعبا یا په یو لاره شعب هغه لارې ته وایي چې هغه د غره په منځ کې د غرونو په منځ کې که چېرې روان شي خلک په یو خړ یو قوم په یو خړ روان شي بل قوم په بل خړ روان شي بل په بل یا یو قوم په یو لار روان شي بل قوم په بل لار روان شي نو لسلکت وادی الانصار زب روان شم پاغه خور د انصارو و شعبه او پلار داغي زما د انصارو سره دون مینه ده زب د دوی پسې زم نن چې انصار ما ته څونه نږدې دي او زما سره څونه تعلق دی دونه د نورو قومونو نشته دا دغه نه دي عرب د هغوی دا محاوره ده چې څوک چاته ډېر نږدې وي وایي پلانې سړی زما لاندینی جامه ده او چې څوک وته لګ نږدې وي وی پلانې سړی زما د ښکارا جامه ده تاسو جامې دي کنه یو لاندې سرمنې سره لګېدلی یو په د پاسه بیا کمیسی دا کمیس چې دی دا دا کومه لاندې جامه چې ده دا د بدن سره ډېر انختی نو مطلب دا دی چې انصارو تاسو زما سره دونه قریب یې لکه دا لاندینه جامه څنګه دی الانصار انصار چې دی شعار دا زما شعار دی شعار هغه جامې ته وایي چې هغه د بدن سره لګي او زما جامه دا کمیس دی دا د سرمنې سره لګېدلی دی او دا د پاسه بنین دا نه دی لګېدلی نو انصار چې دی شعاری دا زما غلاندینه جامه ده یعنی دونه راته نږدې دي لکه د لاندینې جامې پسې والناس او دا نور خلق دسارون دا دسار دی دسار هغه جامې ته وایي چې د جامې د پاسه بل جامې بدن پورې هغه نه لګي بیا هغوی ته وایي انکم یقینا تاسو چې انصارو ستلقون بعدی زرد چې تاسو و ملو شئ پس زمانه اسرتن یا اسرتن د غوروالی سره خلق به خپل ځانونه په تاسو غوره کوي تاسو له به خلق خپل حقونه نه درکوي د دې وجه نه فصبرو تاسو صبر کوئ حتی تلقونی تر دې پورې چې تاسو زما سره ملاو شئ علی الحوض په حوض باندې حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر الزوري قال اخبرني انس بن مالك قال حضرت انس وی قال ناس من الانصار دا تیر شوی دی ښا او یو جماعت د انصارو حين افا الله على رسوله هغه وخت چې الله را واست خپل پیغمبر ته ما هغه غنیمت افاء چې الله راوست من افوال هوازنا داغه مالونو د هوازنو نه دا ګړې دا وزې دا وخان فتفق النبي صلی الله علیه وسلم شروع شو پیغمبر علیه السلام په جعرانه کې یعطي رجالا چې هغه به ورکو بعضې خلکو ته المئة من الابل سلو خان د قبایلو چې کم سردارانو دا سلسلو خانې ورکول خو ماوې دا د خمس نه دی دی ته عکس وی ښه عکس توری دا دغه نه نسسیږي د وینو نه بلکې وینې د دغه نه سسیږي د تورو نه مطلب دا دی چې اوس اوس سره مونږ جهادونه کړي دي قال انس انس وی فحدث رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان وکړې شو پیغمبر علی السلام ته بمقالتهم د وینا د دوی چې حضرت انصار د څه خبرې کوي فارسل الى الانصار نو رسول الله جواب ولېګ انصار ته شراشه فجمعهم نو راجم کړ دوی فی قبه په یو خیمه کې من ادم چې هغه خیمه ده سرمنې وه وی تش انصار راشه نور نه ولم یدعو او رسول الله رو نه بلل معهم د دوی سره غیرهم بغیر د دوی نه ولم یدعو یا دا دسې کې ولم یدعو نو بیا معنا دی ولم یدع او پرې نه خود ولم یدع پرې نه خود د دوی سره بل د دوی فلما اجتمعوا کله چې دوی را جمع شو په خیمه کې نو قام النبی صلی الله علیه وسلم ادرت پیغمبر علیه السلام فقال وی وی دا څه خبرې دي چې دا ستاسو نه ماته راورسېدې ما حدیث دا څه خبره ده بلغنی چې ما ته را رسېدلې ده عنکم ستاسو نه فقال انس وی فقال فقهاء الانصار نو اوی هغه پویو د انصارو چې کوم انصار پوی خلکو نو هغوی رسول الله ته جواب ورکوي حضرت زمونږ مشرانو دا خبره نه ده کړې که خبره کړې ده نو د کشرانو کړې ده او کشرانو دا خبره کړې ده خو کشران خو به سوچي فقال فقراء الانص فقال فقهاء الانصار نو اوی هغه پویو د انصارو چې حضرت عمار اساؤنا هر چې زمنګ مشران دي یا رسول الله فلم یقول شیئا اغوی اس نه د ویلي و اما ناس منا او هر چې هغه کومه ډله ده زموږ نه حدیثه اسنانهم چې نوي دي د هغوی عمرونه دا نو عمره نو هغوی یو خبره کړې ده څنګه فقالو دې نو عمره کسانو ویلي دي چې یغفر الله لرسول الله الله دې بخشش وکړي رسول الله ته یعطی قریشا هغه ورکوي قریشو ته مال ویترکنا او مونږ پریدي وسیوفنا تقطر تورې زمونږ هغه سسیږي من دماهم د وینو د دوی نه فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام وی خدای په خیر کې د دې دا مطلب نه دی چې زه چاله شی ورکوم زما خوخي نه زه چې زما کله نا کله په شهید بار نی چې کدا شی ورنکم دوی به د اسلام نه ووړي نو زه ورکوم چې لکلک شي و انی اوتی رجالا زه ورکوم بعض سړو لمال حدیثی عهدهم چې نوې دی وخت د دوی به کفرن د کفر سره اوس اوس مسلمانان شوي دي اتعلفهم زدی بلدم د خپل دین سره اما ترزونه ایا تاسو نه خوشحالیږئ ان یذهب الناس بالاموال چې خلک به یوسي د خپل ځانونو سره مالونه وتذهبون بالنبي صلی الله علیه وسلم او تاسو به یوسئ د الله پیغمبر الی رحالکم خپل کورونو ته فوالله قسم په الله لما د لام بزور وایه لما خامخا هغه شی تنقلون به چې تنقلبون به چې تاسو واپس کیږئ دا غي سره شغه رسول الله دی خیرون دا ډیر بهتر دی مما دا هغه نه ينقلبون چې دوی واپس کیږي به دا غي سره شغه خان او غړي دي قالو یا رسول الله صحابه او انصار وې د الله رسوله قد رزینا من خوشاله یو فقال لهم النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ستجدون اسرتا زرد چې تاسو به عمومي غورواله شدیدتا سخ خلق به تاسو له حقونه نه درکې ځانونه به غوره کوي فاصبروا تاسو صبر وکئ حتا تلقوا الله تر دې پورې چې تاسو ملاو شئ د الله سره